او د قیامت د تیزو اوازونو په وجه باندې د ډېرو سختو اوازونو په وجه باندې دا غوږونه به داسې شي لکه چې وټکېدل نو القارعه ټکول کې دا تیز اواز به دا غوږونه وټکوي د دې انسانانو تشبیه د پتنګانو سره ورکړې شو لا نو د دې یو وجه دا ده چې تا پتنګان به شمل راځي د رڼا لراځي نو دا ډېر ګڼ تعداد کې وي نو دا خلک به هم ډېر ګڼ وي اولین آخرین ټول به راجمع شوي تمام اولین آخرین میدان حشر کې به اولین آخرین چې راجم شي نو دا غنوالي طرف ته اشاره ده پتنګانم غنوي انسانانم غن دا به ټول په یو میدان کې راځي دویمه وجه دا ده چې دا انسانان مشابه شو دا پتنګانو سره نو دوی مو وجه دا ده چې دا پتنګان کمزوري دي نو دا انسانان به په دغه روز باندې د پتنګانو په شان چې کمزوري وي ضعیف او عاجز وي اوس دا دو صفتونه په تمام اهل محشر کې عام بوي د میدان حشر تمام خلق غنم دي کمزوریم دي او درېمه وجه د پتنګانو سره د انسانانو دا ده چې دا پتنګ د شمل راځي نو دې ډېر بے بے تاب وي پریشان وي بے انتظام حرکت کله یو خوا کله بل خوا بے انتظام دی اوس دا دریم صفت دا بے تابی او بے چینی دا با په خاص مؤمنانو کې نوی عام خلکو کې کافرانو کې عام مؤمنانو کې وای او خاص کسانو مؤمنانو کې بنوي لکه وهل شوی رنگینه وړی مختلف رنگونه دي د وړی او دا بیا په ګوتو باندې زری زری شي او په هوا الوزي نو دا مختلف رنگونه پکې ښکاري یا دا مالوچ چې په ماشین اوالي شنو دا په هوا کې الوزي راځي نو دغه شانت دا غرونه به زری زری شي او په دې غرونو کې الله پاک مختلف رنگونو والا پیدا کړی دي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود غرونو بارک سورۃ فاطر کې الله فرمایي چې دا غرونه په دې کې سپین رنګ کانې مشته سور رنګ هم شته کې دې کې مختلف رنګونه دي څه پکې تک تور هم دي نو د غرونو کانې مختلف دي نو چې دا غرونه زری زری شي نو په دې هوا کې لکه د رنګینه وړی الوزي را الوزي اوس دې نه پس په اما من ثقلت موازینه د عمل صالح کله درنه شولا نو دی په خوشاله ژوندګي کې وي د قیامت پرز باندې د انسان د عملونه تلل کیږي شمیر لیکيږي نه شمیر نشته لري یو څو منځونه لیکلي دي سونه مونږ لیکلي درون سونه لري په یو مانځ کې لري وزن سونه لري مثال په تور مونږ یادو هر یو عمل چې دی نو دا به شمیر لیکيږي نه تل لیکيږي با نو فاما من ثقلت موازینه چې دا چا تل درنې شولې زیات شولې نه درنې شولې نو عملونه با تل لیکيږي اوس بتوي چې عمل وسنګ تللی کیږي ما روجونی ولن دا روجه مال سوک تللی شي ما تلاوت تو کنه دار له سوک تللی شي دا نیک عمل دی مونږ دیو کو نو دا مونږ تعالی سوک تللی شي موجود شو عمل او لا تیر شو نو چې تیر شو نو دا به څنګه تللی شي نو دا دا انسانی ذہن یو سوال لے اللہ قادر دے پدے باندے کہ کم خبر تا اکڑ وغت تیری شو تا نا ایری شوی اگر اللہ واپس راو لے دتے او تلی چی دا دی دو نکلی الله قادر دی د موجوده وخت کې جدید آلات چې پیدا شي څومره تللی دي چې ته پیژنې نه چې دا تل دا او کنه دا خواغه تل دا ورته بجلی په دې تارونو کې بجلی را روانو مونږه وینو چې دا بجلی دا داسې دا سره را روان نه وینو او په دې تار کې هغه برقی راو را روان دی د بجلی غ چپې پکې را روانې منګې وینو نه نو منګ سونه بجلی استعمال کړل منګ په کومه طلب تل و دا میټر لګې دلې چې میاش پس میټر ریډر راشي نه غوي تا ته مر کار کړی نو دا بجلی در له تل دا هوا چې ته وینې هم نه اسه محسوسه چې هوا چلیږي را چلیږي وینې هم نه دا هوا اون تل لکېږي ته د سیکل موټر سیکل د موټر او د ټرک او د بس په دې ټیر ټوپ په دې پایو کې چې دا هوا اچي دام ته لیل کېږي وي ته دا وګوره چې دې کې څونه هوا ده چې څونه کمه ده دونه پکې نور هوا چوا نه هغوی سره آله ده او په هغې باندې وګوري وي دونه پکې ده دونه کمې ده پکې نو دا هوا هم درنه ته لیل کېږي نو ستا تبه ده نو دا څونه تبه ده نو دا تبه هم دلته تللی کېږي ترمامیټر راوالي وی ګوري وی تللی ستا په دې رګونو کې دا وینه ګرځي چکر لګي دا په کوم رفتار روانه ده نو دې د پر خپل آلات چې ستا د وینې رفتار دا غي وزن دا صبر دی نو دا تللی دی او دا شجونه داسې تلل کوي چې موږ په اډو کوی ګم نه خو دا شجونه تلل کېږي اوس موږ منو چې دا تلل کېږي نو دا شان چې ستا مون ستا روجا ستا حج ستا زکات ستا خپل خبره دا نیک اعمال دا تلل کېږي نو کم شي چې تر اوسه تصور نشو کېدی دا غي د ټول اوس هغه خلکو او منل بس دغه شی ومنه چې نیک اعمال او بد اعمال تلل کېږي دا ممکن را چې د عملونو له الله پاک جسم ورکی احادیث کې راغلي دي چې په برزخ کې په دې قبر کې او میدان حشر کې د انسان عملونو ته خاص خاص شکل ورکیږي په قبر کې د انسان د نیک عمل نه یو خشتا تصویر جوړ شي وي شکل او صورت جوړ شي او د مړي سره کېږي او خبره اترې او سره کې دې خوشاله او مشغول ساتي بد عملونو نه مار او اجدها جوړيږي د عملونو ټول په مختلف طریقو باندې کېدی شي روایاتو نه معلومیږي چې دا ټولو نه ډیر زیات وزندار شي دا به کلمه د لا اله الا الله وي چې دا به ډیره وزنداره وي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمای وی پیغمبر علیہ السلام فرمای میدان حشر کې زما د امت یو سړی د مخلوق په مخ کې براوستې شي یو کم سل رجستر عمل نامه دا به کولو کړی شي او هر عمل نامه به څومره لوی وي چې کومه پورې نظر لګیږي نه پورې یو یو عمل نامه اوږده ده دا رجستر و اسمانون او زمکا دا په یو تل کې او لا اله الا الله په بل تل کې چې واچول شي دا کلمه به وزندار وي نو طول به الله پاک کوي وان كان مثقال حبه من خردل کدا چا نیک عمل یا بد عمل د اوری د دانه برابر وی اتینا بها ابا منګراورو وکفا بنا حاسبین او منګی صاحب کتاب د پاره کافیو د مؤمن سره ایمان غوند قیمتي سرمایه شته وزندار ده او کافر سره ایمان نشته لري هغه به وزن لري سپک دی یو ځل ټول د کافر او د مؤمن بوشي مؤمن او کافر په معلوم شو دا کافر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کہ پکڑ دا سے لیر ٹپ ٹپ دے ور کوٹ دے کمزور دے دا سے نرے نرے پے وی او چې خپې نری نری یو ځل د ونې لخته چا راښکته کړه نو دی ورغه غلخته دونی هغه بل سړي چې پرې خور لخته اوچته شو نو دی پورې اوچت شو ځوړان د خپې ځوړان د ښکاري صحابه کرام خندلي وي خو چې دونه سپک دی د ونې لخته پورته کړ وی پیغمبر علیہ السلام نے چی قسم پا غزات تی دچا پا قبضہ کی زما روح دے دا قیامت پر از باندے میزان عدل کی دا دو وزن دا احد نغر نبا زیادی بندہ تلیلی کی گی عبداللہ ابن مسعود دا احد دا غر نزیاد وزن دا او دا غٹ کافر دا مچی آدمائشی دا وزن نسپک د بخاری شریف اخیری حدیث دی چې یو دوه کلمې دي کلمتان خفیفتان علی اللسان فجب باندې سپکې دي ثقیلتان فی المیزان نو د قیامت پر ورځ په هغه تله کې ثقیلتان ډېرې درنې دي او حبیبتان الی الرحمن الله ته ډېرې محبوبې دي او هغه دوه کلمې کومې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوه کلمې دي دا دوه کلام دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ودا ډېر وزن لري یعنی دا خپل اخلاق ډیر وزن لري پیغمبر علیہ السلام فرمایي دو کار د تدا سے خیر چې پاغه عمل کول د انسان د پاره څه ګران کار نه لري خو میزان عمل کې د ټولو نو وزندار وي یو خپل اخلاق او بل خاموش پاتې کېدل یعنی به ضرورت خبرې نه کول د ضرورت خبرې کوا او عبس خبرې نه کوا فضیلت علم کې پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک بیان کړی دی چې میدان حشر کې به یو سړی حاضر کړی شي عمل نامه به مخ ته راوړی شي نیک اعمال به پکې ډیر کم وي هغه به او یریږي ناګانه یو سیز د اوریا د پشان پور ته په هوا کې راغی او د د نیکه پتل کې ور پریوتو بیا د تویل کېږي دا ستاد عمل هغه میوه ده چې تا په دنیا کې ډېر خلق ته د دین احکام او مسائل خودل ستاد د تعلیم سلسله مخ کې تللا چا چا چې پاغه باندې عمل کړی دی دا هغه ټول عمل کې ستاه صدا ستاد نه کې تل کې راغله د خپل کور کې خرچه کوا خپل بال بچلا په روزانه کې می خرچه کې دان تل لیکيږي نو پیغمبر علی السلام فرمایي چې د انسان د نیکه پتل کې د ټولو نز مخ کې چې کوم عمل کې خودي شي هغه د خپل اهل او عیال باندې خرج کول او دا غوي ضرورت پوره کول دا یو نیک عمل دی خپل کور ته سودا وړي وروړي ضرورت پوره کې دا به اول ستاره نه کې ته لکه کېږي شي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قیامت پر از دا عالمانو دا قلم سی چی دا علم دین احکام و مسئلی پی لکلی دا دا شہید دا وین سر با اتلی بشی نو دا عالم دا قلم سی دا شہید دا وین نبا وزندار وین تے طولو روایاتو نمالومی گی چی عملو نبا تلی لکی گی نو چی دا چا دا میکی تل درنشو لاؤ دا بنده کامیاب شو او چې دا چا د نیکه تل سپکې شوې نو دې ناکام فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه پس هر چې هغه کس دی ثقلت موازينه چې درنې شولې تل د نیکه د فهو في عيشه راضيه وما ادراک ما هيا تا ته څه پته لګي ما هيا چې دا هاویه څه شی دی نار حامیه ډیر ګرم اور دی چې د نیکه تلې سپکې شولې یعنی کافرو نو دا غته کانه نار حامیه ګرم اور دی